ریاض الصالحین باب نمبر 15 او حدیث نمبر دے 281 نمبر حدیث او 35 نمبر باب باب حق الزوج علی المرأه باب دې په بیان د حق د خاون په خزه باندې خزه دی واوري دا نننې سبق ډیر ضروری د خزو لپاره چې په خاوندانو د خزو څه حقونه دي او د خزو په خاوندانو څه حقونه دي دې نه ځان خبر کړي ځکه چې تاسو هواي بس نفس راتل دي کوته نه لوی حقونه دي چې کوم خزا واده شو د کوم خاون په نکاح کې رااله زاغه حقونه اوس ګورغه چې الله پیغمبر ستاسو او ستاسو د خاوندانو سره حقونه مقرر کړی دي ها مشری به کوي په خو زبان دي په سبب داغه چې غرواله ور کړی الله باز رضی تعالی بازن فبازو او په سبب داغه چې خرج به کوي د خپل مالونو نه خرج بم کوي ها دا نه ټول ته تعالی وي ار وخت زیورات جوړي کپڑے علي قسمه قسم سيزونه او چې د دین مقرره شنه بیا دې سره لس روپۍ بیانې للغیب په وخت د نشوالي د خاوندانو کې چې خاوند دی نشتا نو د خاوند د نشوالي په وخت کې مداخله څه کوي د خاوند حفاظت وکړي د سب بما حفظ الله په سبب دا چې حفاظت لازم کړي الله په دې خزو باندې د خاوندانو د مالونو او د اولاد دعانو الاحمس احوس الجشمي في حجة الوداع يقول بعضا حمد الله واثنى عليه وذكر ووعظ والا واستوصوا بالنساء خيرا فانما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا متفق علی اتفاق کړي شی په دې حدیث د بخاری او د مسلم وفي روایت لهما په یو روایت کې راغلي د بخاری او مسلم د پاره اذا باتت المرأه هاجرت فراش زوجها کلا چش په تیر کې خزا جدا د بسترې د خاون خپلنا لعنت هل ملائکتو نو هغه ته اجازه تو کا او چې د کم خلکو راتللې د کور کې خنګنی نو هغه خلکو ته اجازه ته مکوا د خځې اختیار نشته ومتفقن عليه وهذا لفظ البخاري وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي کاش کرے خلقو خصوصا دي زنانو دا قران او حديث ذکر وي معاملہ به ډیره صفاوه کورنۍ به ډیره صفا وا خزه به داسې د خاوند چولېدله نو خاوند نو خوشاله چې ګوره دومره خسته خزه خدای را کړی دا دیندار دا منون کې زما د خبره لا خبره مې نه کړې وي جی په من د زیا کار پسې خوشاله وکړ خلک قران او حدیث نه زکه نه زنانه پریدي چې دا زده کی او نه خپل هو پرې دا هو د خپل ما تحت د رعایا لحاظ بکې ترائی پاره مشره وکلکم ذمہواری ستا په لاس کې ده ایس تاسو ذمہواری زما په لاس کې ده زمانه به ته پوز کېږي قیامت کې چې د ولې سبق نو ویلې د ولې تشخوبونه کول د ولې سبق نو ویلې د ولې بیزه ګرځیدا زرائی وستاسو خوش وکلکم مسئول عن رعیته او هر یو ستاسو نه تپوس کړ کولې بشي د رعی په باره کې چې کم یو مشر دی دا غنه به سبا تپوس قیامت کې کیږي چې تر د مشر وی ولې دا کار کاو تا ولې ځان باندې پوهه کاو لا چل تاسو نه پوي مشرانو سره وخت دی وای کنه د بوډګانو خزو سره نیاګانو سره میندو سره خوش مشرانو سره واچ ستوري ګن جمع شي نو زنانوي پیرونو دې سره راغلي وبېګا خوش نو نو سره په قیامت کې وي چې دې پیرونو نا ارسې راغلي وي او ماته اوي ځان د شوی وي د اسمان او د ځمکې په منځ کې زه اویزان وې ما ټالونه خوړې خو چې زه مشر نه جوړ شو حدیث روان دی کاش الله ما له سپته وا زکه دا خو ډېر ګرانه ذمہواری ده دا خو ګران نگهبانی ده یک په پنځو پلسو امیر مقرر شو نو امدا ګران کار دی د دې په شوب بخیال ساتي د د بخیال ساتي د د بخیال ساتي کو نشو به زه ګر زمانه په تپوس کی جو تپوس زمانه سبا کی نو زه یا به دې سې کا یا سې ډنډور کوا سې تپوس کوا سې کارو سره کوا نو که سې کې نو بیا هم نشي پاتې کېږي زمانه ته حاضر پوه شئ یو سړی په قیامت کې وی کا چې ز اویزان وې د اسمان او د زمکه ترمنځ خو ز امین نه جوړ شوی او بادشاہان منبران مولایان چرمینان مولا مې مال راکو چرمین شو منبر شو ها وکلکم او هر یو زم مشهور شو امیر شو وای امیرا وکلکم مسئول تاسو نه به تاسو کولی شي د خپل رعیت په اړه کې متفقون علی اتفاق کړي شي په دې حدیث د بخاری او د مسلم کې دا وعن ابي على طلق ابن علي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تاوان خاون کیږي پرې دا کړه تاوان دی وشي هغه روټه چې دا راغه سره پیړا غ پځې پرې دا وارا شهادت چې سره را توایا پوښ ان کان اگر کی وی هغه په تنور باندې ور یعنی دومره سخت تاکید راغله چا غ روټه په خول بالکل نږدې دي تنور پوخ شوی دی یو تنور پوخ شوی دی او بل یې چولې دی او کله ورستو کیږي زنانا نو تنور وسکیږي سړیږي بیا دا ډېر ګران کار دی لمبه کول وای ګران کار دی که خشاک لګي خود خاون لګي نو د خاون حاجت پوره کړه څه سره ته وای رواه ترمذی و النسائی که خاون ته ویرا شچې په حق مې مراغله نشه ماته تنور سړیږي بیا ټکی مکی ویلی کنا نو که آغای تا خاون خبر ہو کی ویزات سکا دوی زمان پیرد زی زمان سبکون دی ها آغا ساده مونتی غریب نو خبر سره او خان دی ویزا خدا نستا خواخا دا تا خبر بانت سوچو کچه تا آغا تا ساده گل وی تا آغا تا وی دا کمکل لی دا به علم دی ازو خو شیخ ما زو خو رسیدلی ما مالهم سګټا نوې کپلې شان مې پیزارو نه مې سونشتا ته بچوم د دا حالت دی نو دا غي د عشق د وجنا هغه علم واسطه پاتې شي پوه شي او چې دا طالب یو وادو کړه چې کې کوله دا مو به علم وکړو او زه پاګل زه به سلام ته علمونه کې باب النفقه علی العیال باب دې په بیان د خیرات کولو په خپل اولاد باندې په خپل اهل او عیال باندې قال الله تعالی ویل الله تعالی علی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف او په پلاد دې بچی د پاله رزق دې حضور او جامع دې حضور بالمعروف په قانون د شرع کپڑے به خزل تر وړي پاغه خلود خو خزستا کې ایک ته خپل خزلا په خلک خوراک مور کې بیمار ده په چمچو لور کې یا بیمار ده چې یو سیزو له په خلک دې چې خړې نشي لا سه کار نه کوي فالج والی دي نو پیغمبر پاک وی تعالی لا په دیم اجر او وزر کوي چې خپل خزلا په خلک سور کې خوراک ور کې نو په دیم تعالی الله اجر او عوض در کوي رواه متفق عليه وعن ابي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اويري وزي خيرات نه منه مونږ دا چې خیراتونه وکړو چې خپل خزولا په خلی کې خوراک ورګام ثواب دی اولاد له خوراک بندوبس وکام ثواب دی اے آسو چې واجب وی خوراک ور کول غتا داغه طعام ور کول غتا او خرج کوي پاغه باندې اې چې ستا د چا سره رجوع تل شوی دا د چا سره نوکرې د چا سره دیار مارې د چا سره کار کې او هغه تعالی داغه خوراک درکې نو دا او ته پیار سبن کې چې وانه کې ما سره رزق نوکری وا نوکری مې ختم کړ ومن یستغنی یغنی الله چا چې ځان بے پروا کو د مخلوق نه بے پروا بکی اغل الله د مخلوق نه خپل خزانه ولور کوي رواه البخاری نقل کړي دی له امام بخاری شریف